که د ځان نه جوړ کړو نو رب نه خلاصول نه شي هو اعلم بما تفيدون فيه دغه الله خپو هله پاغه سبانی تفيدون فيه چې تاسو شروع کوي پاره کې الله تا د دین پته چې ما ځان نه جوړ کړو نو دام ورته پته چې تاسو دې کتاب مقابله کوي زه ساولنې پیغمبر خو نیم چې ګنې ما نه مخکې انبیا دنیا ته الله نه دی را لېږلي او په تاسو دا خبر ناشنا لګي ما كنت نمز بدعا من الرسول ناشنا د پیغمبرانو نام وما ادري وما ادري ما يفعل بي ولا بكم او ما تپت نشتا ما يفعل بي چې سبا کې دیشي زما سره په دنیا کې ولا بكم یاد تاسو سره وطن نو شړل کېږم لکه نور رون انبیا شړل شو یا که شهید کوله بشم لکه نور انبیا شهید کړی شو ولا بكم استاس بارک امرا لپت نشتا چې کان ور باندې الله را ورای کزمکه کې ورخه خې ک دریا او گواہی کړی د شاهد یو گواه من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا علی مثله دا مثل وی پکې زائد علما ویلي علیه یعنی علیه په دې قران باندې د شاهد نه باز علما لیکل عبد الله ابن سلام مراد ده وشهد شاهد گواہی کړي وا شاهد یو گواه د بنی اسرائیلنا علی مثله یعنی علیه د دې قران او د دې پیغمبر او یاد شاهد نه باز موسی علی السلام مراد ده هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت تصدیق کړو کنه وشهد شاهد گواہی کړو او گواه د بنی اسرائیل لا مثلی یعنی په دې قران باندې هذا افکن قدیم دا دروغ دی زاړه دا پخوانی دروغ دی ومن قبله د قران نمخ کی کتاب موسی کتاب موسی علیہ السلام اماما اماما یعنی د دین رهنما خلق ور پسې تلل ورحمتا او دا الله دې طرف نه رحمت وهذا کتاب نو دا قران کتاب دې مصدق تصدیق کوم کې دې مخ کې کتابونو لسانا عربيا تجبار بای کې دې لینذر الذين ظلموا دې پار چورې ها کسان چې ظالمان دي وبشرا للمحسنين او دا زیر دې د پار د نیکانو ان الذين بشکا کسان قالوا ربنا الله چې وایي غي رب زمونږ الله دې ثم استقامو او بیا تر مرګ په دې عقیده باندې کلک شي استقامت وایي دې چې په ایمان تر مرګ کلک شي فلا خوف نبوی سر علیہم پدوی ولا هم یحزنون نبوی دی غمجن اولائک اصحاب الجنت دا کسان خاوندان جنت تی خالدین فی امیشوی پدې کې جزاء بما كانوا يعملون بدلنا په سبب دا چې دوی چې کوم عمل کولو ووسن الانسان وصیت کړو موږ انسان تبو والدې په بار د مور او پلار دغه کې احسانن د خېګړې کولو د احسان کولو دا چې شکر ادا کوم د نعمتونو ستا هغه نعمتونه انعمت علیا چې تا انعام کړې په ما باندې والا والدیا او زما په والدین باندې وان اعمل صالحا چې عمل کوم نیک تر دعاه چې ته خوخه غیلرا ته خوشالېږي واصلح لي في ذريتي نیکان پیدا کی ما تا پاولا زما کی بچنی نیکان کی انی تبتو الیک یقینا ز توبه و باسم تا تا و انی من المسلمین او یقینا یمز د مسلمانانو نا تاسو ډیر عجیب دعا وګوره همیشه دا د دې نه دا دعا کوي چې رب اوزعنی د آیات د اخره پوره دا دعا یاد کړئ دا ګوره د ځان د پاره دا دا او اولاد د پاره دا د بچو د پاره دا د والدینو د پاره دا او غټه خبره دا ده ورپسې یاد کې الله د قبولولو وعده کړي ورپسې یاد کې سره د قبولولو وعده ده اولائک الذین دعا کسان می چې مخکې یاد کې الله دا غي ذکر کو نتقبل عنهم چې قبلو موږ د دین احسن ما عملو ډیر خایسته هغه چې دای کوم ملونه کړی ونتجاوز عن سیئاتهم او موږ تجاوز کوو د دوی د ګناهونو نه فی اصحاب الجنه او وی بدای په خاوندانو د جنت کې وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعده درشتیا او هغه چې دوی چې سره وعده کې دي شو اتعداننی آتاسو ما یروی ان اخرج چې زبد قبر نه رويستېشم وقد خلت القرون من قبلی بیشک تیر شوی دی قومنا او پیړی زمانه مخکی یوم پکې قبر نه رونو ته دا دهری بچي مور پلار ته وای اسمه یاروي چې قبر کې خخیږي بیا به تیر وځي وهما او دا دواړه یستغیثان الله فریاد کوي الله تا او ورته وی ویلکا تعجب د تعالی را امن ایمان راړه تعجب د ایمان راړه ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق ذا قیامت برازی مړي بجن کوي فیقول نا بچي دهری ورتوای ما هذا الا ساتیر الاولین ندی دا مگر کسی دا پخوانوی اولائک اللذین دا کسان دی حق علیہم القولو چه ثابت شیر پا دیوان خبر دا عذاب حق علیہم القول ثابت شیر پا دیوان وینا دا عذاب فی ممن سرد آغا دلونا قد خلق من قبلهم چه بیشک آغا تیرشی مختیولینا من الجن والانسی دا پیریانو دا انسانانونا انہم کانو خاسرین واستمتعتم بها او فائدہ مو غستی او په دی باندې فلیوم النذی تجزون عذاب الهونی سزا در کول شي تاسو له عذاب د شرمن لګی بما په سبب دا کنتم چې وای تاسو تستكبرون فی الارض چې تکبر بم کول پزمکه کې بغیر الحق پناجایز طریقې و بما کنتم تفسقون او په دې سبب چې وای چې تاسو بنا فرمانی کولا پتہ یاد ساتي توحید سنت 61 این خوشبو هاوس مدینہ مسجد جنگیرا دکان نمبر 2 سردار علی تر فروش وذکر خادم رایات کا غرور دادیانو اذ انذر قومه کله چې یره ورکړ خپل قوم ته بالاحقاف پاغه شغلوړي میدانونو کې لکه مخکې د هود علی السلام نه او داغه نرسو زمانہ کې ومرالیږي او رالیږي او سلسله ختم شو په نبی علی السلام او دې تمام پیغمبران ویلی والله تعبدو الا الله عبادت او بندگی و سوا د الله نه بل چان کوي ان يخاف بشک زيريكم عليكم پتاسو عذاب يوم عظيم دا عذاب درځلوینا الله وی بل هو مستعجلتم به بلکې دا عذاب دې چې تاسو به تلوار کول به دا غي پراتلو ريح سليدا فيها عذاب اليم او پدې کې عذاب دې درناک نو دا وریا جن په الله اور رو ورولو اور رو ورولو ټول وسوزول کذالک الله وی دارنګي نجزل قوم المجرمین سزا ورکو موږ قوم مجرمانو ته ولقد مکناهم بشک ما زه ورکړو دوی ته فیما امکناکم فیه فیما هغه هغه قوت او طاقت امکناکم فیه چې هغه زه طاقت مې نه درکړ تاسو ته اتخذو چې دی نیولو من دون الله سوا د الله نه قربانا الها د نږدې کټ د پاره خدایان د دې پاره جوړ کړو چې رز ډېر ګناهګار او د الله نه ډېر لریم دې به ور نږدې کوي بل ولوا عنهم بلکې رخصو د دین کله چې الله عذاب راغې وذالک افکهم قران واورید بس سمدستی لاړل او دعوت پیش کو موږ تاسو ورته موږ قران اورو خو په کور کې موږ دعوت پیش نکو نو د قران چې اورو نو چپ پکې نه ولا او چې د واورې دو نو سمدستی به بیا بیانې قالو ویلی دی پیریانو یا قومنا ایز من قوم انا سمعنا کتابا بیشک اوریدل دې مونږ یو کتاب انزل من بعد موسی اچرالی گل شوی دې پس د حضرت موسی علی السلام نام مصدقا تصدیق کوونکې لما را کتاب بین یدیه چې دې کتاب نروان دي دې دین مخ کې څومره کتابونه دي قران دا تصدیق کوي یهدی للحق دا قران حکیم لار سمئی حق طرف ته دې کې د حق څه معنا وا نو تفسیر روح المانی وای یعنی القاعده الصحیحه یهدی للحق دا قران هدایت کوي د صحیح عقیدو طرف ته و الى طریق مستقیم او لار نیغتا دې کی اشاره احکام شرعیه او کم ذات چې اسمانونه او زمکه جوړ کړل او ستل په نشو نا به مړین ژوند کی بلا ولنا الله قادر دی انه علی کل شیء قدیر بیشک الله پار یو شیوانه قدرت او طاقت لرونکې و یوم یعرض الذین کفروا پکم ورځ باندې چې پیش بکړې شیا کسان چې کافر دي علی النار پور د جهنم نو ورته ویل شي الیس هذا بالحق آیا نه دا اور حق آیا نه دا دوباره ژوندون رښتیا قال وای بدی بلاو لنا وربنا قسم دی پر رب زمونږه قال الله ورته وای فذوق العذاب وسک عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا چې تاسو مکفر کولو فاصبر نو صبر کوي محبوب کما صبر لکه څنګه چې صبر کړو اول العزم او خاوندانو د لوی همتونو من الرسل د پیغمبرانو نام علماء لیکلي اول العزم انبیا سوکو نو تاسو رسول احزاب و میات کی ترشیو پای کې حضرت ابراهیم علیه السلام نوح علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاصبر صبر کوا کما صبر لک څنګه چې صبر کړو اول العزم من الرسل اغه د لو همت نو خواندانو د پیغمبرانو نا ولا تستعجل لهم او تلوار مکو دوی لره پازاب وختو کې کانهم تبوی گنی چی دوی یوم یرونا پکمر چی وګوری ما عذاب یعدونا چې دای سره وعده کړی شوی وا لم یلبسون تبوی گنی لای وخت نو تیر کړي په دنیا کې یا په قبرونو کې الا ساعتا من نهار مگر یو لغون ته ساعت درزنا بلاغ الله وی دا قران تبلیغ دی بلاغن دا د تبلیغ کتاب دی بلاغ دا قران تبلیغ دی فهل يهلكون هلاك من کلیشی الا القوم الفاسقون مگر قوم نا فرمانا دی سورتونو کې الله مسله توحید ذکر کا او دی رسو سورتونو کې هغه خلق خی چې د دې مسلې د مخالفت د وجنای سره جهاد وکړي دي شي